السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول ورک روغ او خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خلافت اسلامي په خراسان ولایت کې ظهور وکړ او د ظهور سره سم اړوند ټولې ادارې هم ورسره په منظمه توګه په فعالیت بوختې دي او لله الحمد ورځ تر بلې نو دغه ادارې نوې لاسته راوړنې لري او غوړېږي او فعالیتونه یې لا پیاوړي کېږي او تقویه کېږي زموږ ځوان نسل ورته اړتیا لري همغه روزنه هلته ورکول کېږي همغه زده کړې ورکول کېږي د خلافت په مختلفو سیمو کې مختلف مدارس فعال دي او لله الحمد ډېری مدارس پکې لیلیه دي لیلیه انتظام هم لري اوس داسې سیمه کې چې هلته مدرسه نو فعاله نه وه او دغه شاګردانو ډېر لرې مزلونه کول دوی ته دلته نږدې مدرسه غټه مدرسه فعال شوه چې دې کې د لومړۍ درجې نه واخله تر لوی او غټې دورې پورې به شیوخ تر سیوري لاندې سیمو کې په دیني زده کړو بوخت دي آیا هغوی هغه څنګه چې د دیني زده کړو تقاضا ده همغه شان دیني زده کړې ترلاسه کړي دي او که نه هلته په هغوی باندې څه قیودات او پابندیانې دي همداراز هغوی ته به دا څرګنده وي چې دلته هغوی ته هر قسم زمینه مساعده ده او دغه پلمه چې زده کړې او د زده کړو جریان دی نو هغه هم له منځه تللې ده او هغه شيوخ چې دوی ورسره یوازې د ملاقات تږي دي هغوی بل ته درسونه ورکوي خدای دې وکړي چې دغه ځوانان طالب العلمان ځان ته نور دغه پلمې ونه ګوري او د خلافت سیوري ته راشي او همدغلته د خلافت په ځمکه کې په دغه دارالاسلام کې خپلې دیني زده کړې پر مخ بوځي ورسره تربیوي زده کړې هم ترلاسه کړي او په آینده کې د اسلامي امت یو ستر خدمتګار اوسي نو موږ ملګرو سره خبرې کوو دلته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته لومړی که راته دا ووایي چې ستاسو نوم څه دی او اوسه پورې مو سبق وایي که نه سبق دې څومره ویلی دی بسم الله الرحمن الرحیم اول زه د خلافت غږ اورېدونکو ته د زړه د خلاص او د زړه د کومې نه سلام کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم سعید الله دی دلته الحمدلله درسونه ډېر په مزه کې روان دي ډېر خوندور درسونه دي چې الحمدلله موږ مخکې هم سبقونه ویلو نورو مدرسو کې او دلته هم دا اوس د مدرسې اول بنیاد شروع شو دینه نو دا ډیر موږ خوشاله یو ځکه چې داسې مدرسه موږ په یو ځای کې نه لیدلې او موږ چې د استادانو کوم شوق دلته ولید د طالب العلمانو کوم شوق دی چې موږ په کوم شوق باندې سبق وو د استادانو کوم شوق دی چې موږ شاګردان د په کومه طریقه باندې او په کوم ترتیب باندې موږ دیو سه هغه درسونه او تروخه نو دومره شوق چې موږ د استادان نه ولو او د شاګردان د ولو زمونږ د زړه دینه خره خوشاله شو د علم سم ښه شوق را پیدا شو ماشاءالله تاسو ویل چې مخکې درسونه ویل دي هلته چې په هغې مدارسو کې درسونه ویل بیا دلته راغلی څه فرق محسوسوئ د دې د دې خوبي په څه کې ده دلته تاسو وویل چې د دې درسونه ډېر ښه دي او ډېر ښه روان دي او دا خو یې لا ابتدا ده د دغه مدرسې او که وروسته شي نور لا به ښه کېږي ته څه څه فرق کې کړی دی تاسو چې هلته درس او دلته درس وایي څه فرق محسوسوئ بس فرق دی کې دا دی چې هغه موږ چې هلته سبق وو د تعقید د لاندې وو نو هر یو کوم کار چې موږ کوو د دین احکامو پوره نه شو زده کولی او دلته چې کوم یو دلته الحمدلله زموږ د غلامۍ زنځیرونه زموږ د غاړو نه وتي دي او مونږ د الله سبحانه وتعالی هر یو حکم په ځای باندې شو د ښکولې برابرولې اول د مونږ چې کوم یو عالم به خبره کوله خو د لاندې به پسې بیرته تواقید به ورپسې او عالمان به رانه جیلون ته وړل دلته اوس مونږ د زړه د خلاص خپل سبق شو ویلې نه را باندې چا زور شوی چې تاسو دا کارونه ولې کوئ دا دا څه لپاره کوئ دا بس ښه ازاد زندګي راته الله راکړې ده د الله ډېر حمد او شکر مونږ بیانو چې مونږ الله سبحانه و تعالی د وسوسو نه را درې کړو د شیطانی وسوسو نه او د خلافت به خیسته سنگرونو کې د خلافت په خیسته مدرسو کې مونږ منتخب کړیو ماشاءالله دلته څنګه څه مشکل خو نشته د خوراک هم څه تنظیم دی لیلی ستونزه خو نشته دلته نور څه مشکلات خو مدرسه نه لري تر اوسه خو حالات ښه دي الحمدلله دا داسې وخت دی که نه چې د الله حمد په دې باندې بیانول غواړو مونږ چې موږ دلته رالو نو دا سوچ زمونږ سره نشته دی چې موږ اوس دې به موږ څنګه کار وکړو د شپې به څه پروګرام وي د ورځې به څه پروګرام وي الحمدلله د مرتدینو نه راته داسې ځای راته خالي شوی دی که نه چې داسې ځای نه موږ چېرته لیدلي نه دا الحمدلله د الله فضل دی الله موږ ته راکوي او دا به په تقدیر کې لیکل شوی وه چې موږ په دې ځای باندې کو دا مرتدین کو هر څومره کارونه کوي کوي به خو دا به موږ انشاءالله چې داسې د خلافت زمریان ته دا ځای ورکوو چې هغه به د قرآن او د حدیث په رڼا کې د بنیاد برابرۍ د قرآن او حدیث به دې بیانېږي او د قرآن او د حدیث یو باغ به دې ګرځي او الحمدلله دلته د خوراک مار څه ښه پروګرام دی ځکه چې دا خلافت دی دا قسمي چې ستونزه پکې موږ نه لرو موږ چې بل پرون شپه د اولنۍ شپه وه چې موږ دلته تېره کړله استادان هر څه ومولدلو د ملګرو قرباني ومولدله چې د سر دې چې شي د الله سبحانه وتعالی د هیر نه د بل چا هیر هم نه وه نه بل هیڅ مشکل او موږ ته هر قسم سهولتونه دلته شته دي. هغه کسان طالب العلمان چې په ښاریو کې درسونه وایي مدرسو کې دي هغوی ته ته څه پیغام لرې؟ هغوی وایي چې زموږ درس خرابېږي او دلته زده کړو زمینه ده هلته به زده کړې څنګه شي او هلته بمبارونه دي او هلته جنګونه دي نو هلته خو زده کړې به نه وي او دغه وېره او ډار ورسره دی تاسو هغوی ته څه پیغام لرې؟ څه وینا ورته لرې؟ نو زه هغو ته دا وینا او دا پیغام ورته رسول غواړم. چې هغه د داسې کار وکړي چې هغه د خامخا دلته راشي او که څوک دا ایري کې چې دلته ډرون ګرځي او دلته جازونه ګرځي بمبارونه دي نو دا د اصل د تقدیر مسله ده دا د بل شي کار نه دی ځکه چې اذا جاء الاجل عمي البصر کله چې د چا اجل راشي نو هغه سترګې بیا ړندېږي خامخا به هغه ته وررسي ځکه دې شهادت پسې مونږ تږي ناست دا شهادت زمونږ په کار دی او د دې لپاره موږ راغلي خپل کورونه هم پرېښي دي خپل خپلوان هم پرېښي دي او دې لپاره موږ راغلي چې موږ الله شهادت راکړي او غټ مقام دی چې شهادت ډېر فضیلت لري نو دې لپاره که تاسو راځئ خامخا د دې لپاره راشئ او بل که تاسو دا وخی چې زموږ درسونه خرابېږي نو انشاءالله موږ ډېر مدرسې کتي دي د یو مدرسې درس مونږ شرط د سندې لري کدل لږ څنګه درسونه دي دلته چې مونږ کوم کتابونه ولدل کوم استادان هم چې ولدل دا استادان د سه استادان دي چې الله ولې د سه علمونه ورکړي دي د تقوا ته چې مونږ ګورو د نور د دینداري ته چې مونږ وګورو نو الحمدلله د سه استادان دي چې د سه استادان هم په غونډه دنیا کې پیدا نه کوي ان شاء الله چې راشي تاسو تاسو به د خپل سبقونو خوند وینئ، دلته د خلافت کې به د سبقونو خوند وینئ، تاسو به د ملګرو، د مجاهدینو او د نورو طالب العلمانو اخلاق وینئ چې دوی څومره ښایسته اخلاق دي، په کوم ترتیب باندې چلیږي، نو تاسو به د هر چیز حقیقت په خپلو سترګو باندې وینئ. ماشاءالله. او تاسو څومره سبق ویلی دی او دلته همدې مدرسه کې کومې درجې نه واخله تر کومې درجې پورې سبقونه دي او تاسو څومره درس ویلی دی؟ مونږ درجه ثانیه دویمه درجه ده دلته چې اوس دلته یو او الحمدلله کو د اری درجه نه لکه سان سیرات لید کم کو هغه دور د کبرای کو اوله درجه او کو ار سمره سبقونه څوک شي ویل الحمدلله دلته مشایخ هم خډیر دي کتابونه هم خډیر دي او را دي شي د ار قسم سبقونه دلته شته ماشاءالله د دې احساسات تاسو واوریدل چې د څومره خوشاله دی دلته د خلافت په دغه سنگرونو کې چې هم زده کړه ده او هم د ایمان روښنايي ده او هم جهاد دی او هم تربیت دی نو هغه د اسلام کوم اساسات چې دي کوم اصول چې دي سل په سلو کې دلته تطبیق دی لله الحمد ډېره زیاته مننه بس الله موفق او بریالي لره او الله کامیاب او خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته قدرمن اوریدونکو یو بل طالب العلم سره به مو وغږېږم ستاسو نوم څه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم عزت الله دی عزت الله تاسو راته ووایئ چې مخکې ملګري خو خبره وکړله چې دی دلته ډېر خوشحاله دی هغه دوی ویل چې مخکې مدرسو کې موږ سبقونه ویلی دی خو دلته چې کوم سبق دی دا ډېر فرق لري دا ډېر ښه دی او ډېر په ښه انداز ښه ترتیب باندې روان دی که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه احساس کوئ تاسو چې دلته لومړی راتلئ څه فکر هم کوئ چې داسې مدارس به دلته یي او که نه د هغې ځای نه فکر در سره او داسې یو که دا مدرسه چې دلته اوس نوې فعال شوې ده څه فکر کوئ هلته چې موږ کوم سبقونه ویله د طاغوت د لاندې سبقونه ویله او دلته چې مونږ راغلی یستو د طاغوت د پنجو نه راوتلی یستو دار اسلام ته راغلی یستو او اوس الحمدلله دلته زمونږ ډېر صحیح سبقونه روان دي ډېر ډېر استادان هم دي شیوخ دي هغه شیوخ دي چې مونږ به د هغې ملاقات ته نشو تللی هغه دلته اوس مونږ ته درسونه راکوي سبقونه راته وي او ډېر ډېر سبقونه دي الحمدلله په نورو مدارسو باندې چې هغه پاکستان کې دي او که په افغانستان کې دي د هغې ټول الحمدلله الحمدلله دلته چې سبقونه ډېر روان دي او په دې باندې مونږ ډېر شکر کوو ډېر ښه. نور دلته ستاسو خپل منځ کې د طالب العلمانو تر منځ اړیکې څنګه دي، برخورد هم څنګه دی، همداراز مشکلات خو نه لرئ د ډوډۍ یا د لیلې په حساب باندې، همداراز نورې ستونزې د شپې د تېرېدو په حساب یا نور مشکلات خو نه لرئ، ځکه دا خو خلک داسې احساس کوي چې هغه ټول غرونه دي او مشکلات به وي او د ډېری خلکو د هغه د الله تعالی جل جلاله په نصرت او امداد باندې نو یقین نشته دی. او تاسې ورته ووایئ چې تاسې دلته دې مدارسو سره د الله څومره امداد او نصرت دی او تاسو څه رقم ژوند تېروئ دلته الحمدلله دلته چې دا ټول داسې دی لکه ورونه ورونه دي زما خپل ورور چې دی هغې سره به زما کینه وي خو دلته چې کوم راغلي دي که نه دې سره الحمدلله زمونږ ذرې قرته کینه نشته په خپل منځ کې نشته دی ډېر صحیح اخلاق روان دي او بل دا چې زمونږ د خوراک انتظام چې دی هغه مونږ ته د خلافت د بیت المال نه راکول کېږي او ډېر صحیح انداز کې زمونږ د خوراک انتظام روان دی او ډېر صحیح مزېدار ځایونه دي ماشاءالله نور هغه طالب العلمان چې په ښاریو کې دي یا په نورو سیمو کې زده کړې کوي او دا یې ځان ته پلمه نیولې ده چې زموږ سبقونه خرابېږي که لاړ شو جهاد ته نو هلته بیا موږ نه سبق نیمګړی پاتې کېږي او هلته دي نو هلته سل قسمه مشکلاتو سره ستونزو سره لاس او ګریوان دي لکه مخکې ستاسې ملګري ویلو چې هلته هغه احکام چې باید بیان شي او تطبیق شي هغوی هغه نشي عملي کولی بېلابېل ګواښونه ورته متوجه وي او ډار پرې ناست دي هغه مدرسین دي چې څوک دی او که طالب العلمان دي هغوی نو بېلابېلو فشارونو لاندې دي او دلته خو نو ازاد ژوند دی هغوی ته ته څه پیغام لرې چې د هغوی هغه ستونزې دلته هوارېږي د درس کوم مشکلات چې دي هغه به دلته د درس مشکلات به یې هوار شي که نه هغوی ته پیغام دی څه دی زموږ ملګري او زموږ ورونه چې په پاکستان او طاغوت لاندې چې سبقونه وایي او که د افغانستان او طاغوت حکومت لاندې سبقونه وایي که دیو دا فکر کوي کنه چې زموږ سبقونه خرابېږي موږ په دویم او دریم درجه کې سبقونه هم خرابېږي دغه د پریږدي دغه د کفر نظامونه ځانونه راوباسي او دلته تیرې شي که د دې یو سبق ټکی وران شه او دیو نه پاتې شو یا سره وشلو دا چې زمونږ مشر چې کوم دی هغه دا کلک ټینګار کړی دی چې تاسو کې که هر یو کس چې یو ټکی ویلی او دلته راشي د هغې نه به سبق نه ورانوي او هغه به سبق ته کېنوي او دې لپاره ډېر مدارس دغه شوي دي فعال شوي دي او ډېر زیات دي او اوس دا هم دا بله مدرسه فعال شوله چې دلته پکې اوس مونږ پرې راغلي ستوله دا فکر یې هېڅ څوک هم نه کوي چې یاره زموږ سبقونه یې خرابېږي او هغه هم بیا موږ نه ځو جهاد ته به هم بیا لېږي جنګ ته به هم لېږي پېرې به راباندې کېدای شوې دا هېڅ فکر مه کوئ او راشئ د خلافت او د دارالاسلام ته راشئ د کفر نه ځان راوباسئ دا به ستاسو لپاره یو غټ نعمت وي ماشاءالله نو تاسو یو بل خبره هم وکړه چې جهاد ته مونږ لږ یو پیری ورباندې کوي نو ستاسې اوس د زده کړو مرحله ده زده کړې کوئ الحمدلله سنګر او د ډزو خلک ډېر دي الحمدلله دومره مجاهدین دي چې په زرګونو مجاهدین دي دغه طالب العلمان ته څوک چې په زده کړو بوخت دوی ته لا تر اوسه ضرورت نشته دی دوی چې فارغېږي انشاءالله دوی به تربیت حاصلوي او دوی به همداراز د زده کړو تر څنګ ورته دلته تربیت ورکول کېږي او بیا که ورته ضرورت نو د جهاد سنګرونو ته به ځي هغه ستونزه هم انشاءالله هلته هواره ده نور دلته دا مدرسه نوې ده ابتدایي حالات یې څو شپې شوي دي او موږ نو په همدې خاطر وغوښتل چې مدارس خو دلته ډېر زیات دي او دغه سیمه کې مدرسه نه وه ولله الحمد داسې فعاله مدرسه جوړه شوه چې د هر برخې نه بسیا ده تاسو د استادانو نه څنګه راضي یاستئ استادان ټولو مضامینو ته رسیدګي کوي ورته راتلی شي ستاسو د درس مشکلات حل دي اوار دي الحمدلله زمونږ چې کوم استادان دي کوم شيوخ دي دوی په خپل ټیم باندې په خپل وخت باندې صحیح زمونږ کتاب مزامین چې د هغه خپل وخت راته وایي مونږ د یو استاد شکایت نه لرو او ټول استادان ناراضي یو الله پاک دې د هغه په عمرونو کې او هغه الله رب العالمین د هغه لچ د خپل برکات په هغه نازل کړي تاسو څومره سبق ویلی دی ما خو چې د لاندې درې درجې ویل دي او اوس دلته راغلی یم انشاءالله تعالی چې صحیح دا اول نه سم صحیح شروع وکړو د خیر سره چې د خلافه کې سبقونه ویو په دې کې به الله برکات واچوي موږ له او بیا به ان شاء الله اسلام ته خدمت وکړو د هغې نه بعد بیا جهاد ته ځو ان شاء الله تعالی صحیح کفر به ختموو ان شاء الله د الله په توفیق سره ماشاء الله تاسو چې فارغ شو ان شاء الله دا درېیمه درجه ده ته چې دغه تکړه شوي وو خو نه تاسو زده کړه وکړئ او له پیله شروع کړئ چې کله فارغ شو نو څه وکړئ څه دي ارادې دي چې تاسو همداسې تدریس کوي په کومه مدرسه کې کنه جهاد ته به کوم چکر ځي سنګر ته به ځي ان شاء الله تعالی چې مونږ کله د دې سبقونو فارغ شو یعنی پوره کو کله ان شاء الله تعالی زمونږ اوس نم دا ارمان چې جهاد وکړو او جهاد ته لاړ شو دا کافر مات کو خو اوس چې مونږ مشران نه پرېږدي دا راته وایي چې سبقونه ویوئ او مونږ ارزو خو هغه هم نه پرېږدي چې تاسو جهاد وکړئ دغه سبقونه د کینه ولېستو چې آینده لپاره چې بیا نور مسلمانان تاسو دې لپاره راوبلې او دې ته راولې دې لپاره چې موږ سبقونه به یو ان شاء الله او چې فارغ شو بس بیا به جهاد کوو دې کوپر سره او دا کوپري نړۍ به ختمو ان شاء الله د الله په توفیق سره ماشاءالله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ یو بل ماشوم سره غږېږم او دی به وپوښتو چې د دې احساسات څنګه دي ستا نوم څه دی؟ زما نوم صهیب دی صهیبه نو ته مهاجر شوی او مهاجر شوی کوم ځای مهاجر شوی کونړ ولایت څخه کونړ ولایت نه ماشاءالله څنګه د کونړ ولایت نه چې راتلې څه فکر دی کوو چې دا به څه رقم ځای او هغه ستا سره چې کوم فکر او احساس و او بیا چې دلته راغلې څه فکر کې لکه اوس خوشحاله یې خفه یې هغه څه چې فکر کې در سره و چې سختۍ دي ستونزې دي مشکلات دي او درز دروز دی بمبارونه دی او هغه به دې کې به زما ژوند څنګه تېرېږي اوس چې دلته راغلې څه فکر کوې زه چې دلته رالم ډېر وېرېدلو او ډېر دغه م کوه چې دلته بمبارونه وي او د دې سره موږ الحمدلله دغه شوي د دې بمبارونو سره موږ عادت یو موږ د دغه بمبارونو نه نه وېرېږو نه د دغه مرتدینو دغه جازونه چې شپه ورځ په موږ باندې ګرځي څه یېره موږ نه لرو د دې ماشاءالله څنګه تاسو دې مدرسې ته دا مدرسه نوې فعاله شوې ده تاسو مرتغل تاسو په کومه برخه کې سبق ویو تاسو حفظ کوئ کتابونه ویو حفظ کوو ماشاءالله څومره حفظ دې کړی دیارلس سپارې حفظ مې کړی ماشاءالله دیارلس سپارې حفظ دې کړی دا دیارلس سپارې حفظ دې هملته کونړ کې کړی کونړ کې مو کړی او دلته مو کړی دی. نو تقریبا څه فرق لري هلته هم چې درس وی او دلته چې درس وی د دواړو مدارسو ترمنځ درس کې څه توپیر احساسوې دلته دا ښه که هغه ښه دي دلته خوشحاله یې که هلته خوشحاله یې الحمدلله دلته چې دی دا اسلامي خلافت دی او د اسلامي خلافت سوري نه لاندې موږ درس ویو هلته چې د هغې د سوري نه لاندې درس موږ ویو هغې درس او د دې درس ډېر فرق دی او هغې درس موږ ته هېڅ پیدا نه رسوله او دا درس چې دی ان شاء الله تعالی زمونږ راتلونکی ژوند به ښایسته کوي ان شاء الله تعالی ماشاءالله او دلته نو دغه چې دي استادان په وخت سبقونو ته راځي تاسو ته د حفظ استاد چې دی هغه په څه طریقه حفظ کوي تاسو خو دلته شپه ورځ اوسېږي که نه ته نهاري ځې راځې که نه دلته شپه ورځ او حفظ دپاره نو شپه ورځ ضرور ده که نه چې نهاري ښه درس یادېږي که شپه ورځ چې پاتې ښه درس یادېږي دلته شپه راشي دلته ښه درس یادېږي او موږ دلته ان شاء الله تعالی شپه ورځ به دلته پاتې کېږو درس به یو او ښه تکړه استادان دي تجوید او هر څه د هغې صحیح دي او ډېر ښایسته درس موږ ته راکوي موږ د هغه درس او د درس ډېر توپیر لري دا درس او هغه درس دلته خو د حفظ ته خو هماغه شان ماحول هم پکار وي موږ هم چې حفظ کوو نو ځان ته یو ځای کې مدرسه وه ډېر به خوشحاله دوه درې ځای مدرسو کې پاتې شوي یو ځای کې ښار منځ کې وه بس غر پر به چې بار بار ووتې دا ګناهونه دا د بېلارۍ به دې لیدلې ذهن به دې بېرته مشوه شو بېرته به چې بیا مدرسې ته لاړې ډېره ګډوډي به وه او یا به نو بیا چې لرې ځای کې وه داسې غرونو منځ کې وه هغې بیا بېل خوند کوو تاسو څه فکر کوئ دلته هلته چې وایي هلته نو دا د ګاډو غرار او دا ښاریو هغه ښاریو کې چې کومې فحشا دي او کومې بېلارۍ دي او کوم کوم منکرات دي چې هغه ګوري سړی په ذهن باندې څومره تاثیر کوي چې مدرسې ته راشي هماغه فکر او وسوسې او شیطاني حواس ورسره او یا دې دې غرونو کې دا سپېڅلې هوا دا فضا دا شنې منظرې دا دا ښایسته مدرسه او دا دومره د امن او سلامتۍ نه ډک ژوند دې کې د سبق ښه یادېږي که نه هلته ښه یادېده الحمدلله زمونږ دې تور غرونو کې او دې شلګاو کې زمونږ سبق ډېر ښه یادېږي او د هغه ښارونو او هغه بازارونو کې زمونږ سبق هیڅ ګټه مونږ ته نه رارسوله او نه زمونږ سبق دغه کېده یادېده او دلته الحمدلله مونږ ډېر خوشحاله یو ډېر ښایسته سبقونه زمونږ روان دي او سبقونه یو ماشاءالله هغه ماشومان یا هغه طالب العلمان چې په ښاریو ښارونو کې زده کړې کوي په مدار... مختلفو مدارسو کې زده کړې کوي هغوی سره دا ډار او ویره محسوسي زړه کېږي چې مدارس هغه ته راشي دلته راشي خپل دور سره د درس ویره چې یاره زما درس خرابېږي زما سبق به خراب شي او درس به رانه نیمګړی پاتې شي هغوی ته ته څه پیغام لرې چې هغوی که دلته راشي نو لکه مخکې ملګري چې ویل چې دلته ډایرکټ د جهاد لیکو ته نه استول کېږي دلته الحمدلله دومره مجاهدین دي په زرګونو مجاهدین دي هغوی هغوی هم اضافه دي هغه د الله جل جلاله نصرت ورسره دی یو مجاهد د زرو کسانو سلو کسانو ځواب وایي دغه مجاهدین د هغوی د پرمده مجاهدین بس دي چې په دې سنګرونو کې پراته دي هغوی د دې ویرې نه چې دلته زړه کېږي چې راشي دې مدارسو ته یا جهاد ته راشي خو د سبق وجه ورسره چې سبق رانه خرابېږي هغوی ته ته څه پیغام لرې که دلته راشي نو سبقونه به په کوم انداز کي او د هغوی تربیت به په کوم انداز کي او د هغوی ژوند به په څه رقم تېرېږي ته هغوی ته څه ډاډ او اطمینان ورکړې هغوی ته زما دا پیغام دی چې راشئ دغه طاغوت د سوري نه لاندې سبق هیڅ ګټه تاسو ته نه نه درکوي نه پیدا درسوي تاسو ته راشئ د خلافت د سوري نه لاندې سبقونه ویوئ او هیڅ احساس مه کوئ چې تاسو دلته بمبارونه دي او دا شیونه دي خپل سبقونو ته راشئ او خپل سبقونه په خلافت د سورې نه لاندې ترسره کړئ. ډېره زیاته مننه صهیبه بس الله دې د قران عظیم شان تکړه مجوید قاري که او خدای دې وکړي چې نو چې قاري شوې په اخره کې راته دا ووایه چې قران عظیم شان دې حفظ که نور علم به کوې که نه ځې سنګر ته. انشاالله نور علم به کوو او سنګر ته هم ځو ټول خپل دا کوم علم چې دی دا پوره کوو. انشاالله له تا مننه خوشحاله اوسئ کورمدان. نو قدرمنو اورېدونکو تاسو د دغه طالب العلمانو خبرې واورېدې اوس هم په همدغه مدرسه کې یو بل طالب العلم دی دې سره غږېږم لږه شوخي دې پکې نو دی داسې دی چې هر ځای کې چې ګوري حاضر یي او ماشاءالله ښه ژوندی او ګړندی ځوان دی او خپل نوم یې به راته دا واخلي خو په فدایي مشهور دی او هر ځای کې دومره خدمتي دی چې الحمدلله د خلافت د مجاهدینو هر خدمت چې په هره برخه کې چې دی ورته ځان رسولی او نو ښه تیز دی په هره برخه کې ښه د شاهین بچی دی نو دی هم دې مدرسه کې دی دلته دلته مې ولیده دې سره خبرې کوم نو لومړی خو ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه خو ټول په فدایي مشهور ټول درته فدایي وي خپل نوم دې څه شی دی خپل نوم مې افتخار دی افتخار دی ماشاءالله ها افتخار نو ته الحمدلله د مجاهدینو خدمت که راشي هم هلته هم حاضر یې هر چېرته چې د مجاهدینو خدمت یي که مجاهدینو ته د خاشاکو راټولول یې او که هغوی ته نور ضرورتونه یې په هره برخه کې ښه پوره کار کوي دلته مدرسې ته څنګه حاضري ورکولی شي هو الحمدلله د اول د مجاهدینو خدمت کوم چې د هغې نه اوزګار شم بیا راځم خپل سبق وایم ښه په شوق او سبق نه پرېږدم ها ډېر ښه دلته څنګه دلته خو دلته هم سبق وی که نه دلته هم خدمت کې خدمت هم کوو د خدمت نه بعد خپل سبق ویم دا هم الله نو دا هم دعا غوښتې ده چې یا الله ته موږ دې مجاهدینو خواله بولې موږ به له خدمت هم کوو او خپل سبق به هم یو الحمدلله خدمت هم کوو خپل سبقونه هم یو او هغلته بیخي سبقونو راله خوند نه راکولو اوس ډېر خوشحال یم زه چې به په مدرسه کې وم، یوه ګېنټه به مې تېروله، هغې نه بعد به زما او زما مور و فلار ورونه به رایادېدل. الحمدلله زه ځان ته حیران یم چې الله او دلته ما له څنګه زړه راکړی چې داسې داسې ټینګ شوم. دا یوه میاشت مې وشو بیخي مې مور و فلار سره بیخي فکر او سوچ نشته دی. ډېر ښه. نو دلته خوشحاله یې د مجاهدینو سره او د سنګرونو کې او د مدارسو کې نو دلته خوشحاله یې هغه ژوند هغه درته نه یادېږي او هغې پسې نه یې خفه نو؟ الحمدلله غلا هغه پسې بالکل پروا مې پسې نشته و چې رانه دلته یو کوم مجاهد د خوانه بیخي لکه مور پلار چې بیخي ست لري وزم ډیر پسې خپه کیږو دا ولې پسې خپه کیږي مجاهدین اخلاق خوندور دي مجاهدین ښه اخلاق کوي تاسو سره خوې خصلت اخلاق یې ښه دي که څنګه خواږه دي لکه مطلب او د مجاهدین الحمدلله الله ول داسې اخلاق ورکړي دي چې هغه زما نه په مور پلار کې شته نه مې په ورونو کې شته بالکل په چا کې شته نو زه داسې د ورور په شان وروزلم او الحمدلله ډیر خدمات یې ماله مو کو ان شاء الله لا زه به مو لا ډیر خدمت کوم ماشاءالله دلته مدرسه کې څنګه وخت تیریږي درسونه هم څنګه روان دي خوشاله درسونه او څه فکر کوي چې دا درسونه په صحیح طریقه مخته یوسي او کنه په نیمايي کې به یې پرېږدې. الله مې دې نور نه په ایمان بې ایمانه کوي چې زه به خپل سبق په نیمه کې پرېږدم او بېرته به د طاغوت حکومت ورځم نو الله مې دې دونه نه بې ایمانه کوي او الله الله نه مې دا دعا غوښتې ده چې یا الله ته ما ورولې او چې ورلم بس بیا به یعنې فاتح مې ورولې هو ښه پوخ مې ورولې چې تور بیرغ دې په اوږه یې او فاتح ور روان یې دې طاغوتي ښارونو ته او دې ولسونو ته چې بیرغ درسره یې او ټاپ دې تړلی او کلاشینکوف درسره یې قدرمن اوریدونکو فدایي د د شکل نه وړوکی دی ډېر خو دومره د ګړندی دی دومره ژوندی دی چې بیخي نو سم په دې تړو کې او په دې غرونو کې نو چې اوس یې ګوري دلته او چې شیبه وروسته یې ګوري په بل سر کې نو دا د همدغه راز مخلصو ځوانانو او دغه راز مخلصو کوچنیانو برکت دی چې خلافت ورځ تر بلې تقویه کېږي او هر څوک چې دلته دی نو په پوره اخلاص په خپل برخه کې هڅه کوي نو یو چا باندې احسان نشته نه دی د چا احسان مند نه دا په چا احسان کوي الله تعالی جل جلاله د پاره مغه ته د ورتګ په موخه باندې خپل فعالیتونه کوي او خپل پکې برکت او اخلاص نو کله خل د ریدل نه دا بمبارونه کیږي درز دروز رواني ته اکثر مجاهدینو سره نږدې پاتې کیږي هغه ته غزرتون اور پوره کې دلته خو کله داسې مشکل خو نه دی راغلی چې ته یېرېدلی یا دې ډار محسوس کړی یا نو د هغې ځای نه چې څوک راځي هغه یېرېږي چې دلته به دغه شان مسلي او ته تاسو هغوی ته څه پیغام لرئ چې هغوی هلته درسونه وایي باید دلته راشي که نه هملته پاتې شي د هغې ځای درس به ورته فایده وکړي که د دې ځای درس به ورته فایده وکړي هغوی ته څه پیغام لرې هغوی ته زه دا پیغام لرم چې راشي دغه د طاغوت د پنجو نه راوځي د دولت الاسلام ته راشئ او دغه طاغوتي پنجو نه راوځئ نو هغوی ته زما دا دا پیغام دی چې دلته مدرسې او هر څه فعال شوي دا دې څوک نه وایي چې دلته مدرسې نشته دی او ډز ډوز دی الحمدلله دې د دیو ته موږ داسې په دې غرونو کې داسې داسې اکمالات لګولي دي چې تیاره راځي ربې ته چې ته وتښتي په شا وتمبېږي نو راتلی نه شي داسې په خراسان ولایت کې د نوې مدرسې په جوړېدو خبر شوی او همداراز د دغه نوې مدرسې د طالب العلمانو خبرې اترې مو هم واورېدلې. اوس شیخ صاحب سره په همدغه نوې مدرسې غږېږو چې د دې نوې مدرسې په اړه دی څه معلومات لري او همداراز لله الحمد په دې ارتباط به مو شیخ صاحب سره وغږیږو. البته قدرمنو اوریدونکو لله الحمد تر ثانوي دورې نصاب هم تکمیل شوی دی په دې به هم د شیخ صاحب سره خبرې کوو او وبه ګورو چې په نصاب کې دوی کوم کوم مضامین ورځای کړي دي او په کوم بنیاد دي او د مسلمانو مؤمنو طالب العلمانو لپاره به یې اړتیا څومره وي نو په بیلابیلو مختلفو مسایلو ورسره غږیږو. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شیخ زمونږ خو د دغه مدرسې چې نوې مدرسه ده او لله الحمد نو له پیله ډېره ښه روانه ده او ډېر ځیرک او بااستعداده طالب العلمان لري تاسو که د مدرسې د دغه نوې مدرسې د فعالیت په اړه راته ووایي چې دلته نورې مدرسې هم فعالیت کوي د دې مدرسې اړتیا څه وه چې تاسو دلته په فعالیت پیل وکړ او دغه مدرسه هم پیل کړه او کار مو دې شروع کړ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ټولو هغه ورونو ته چې زموږ غږ اوري سلامونه او نیکې هیلې رسول غواړم او د ټولو دپاره سعادت او د دنیا او آخرت نیکبختي غواړم او د ټولو دپاره د اسلامي نظام په سوري کې د ژوند غوښتونکي يو الله رب العالمين نه د خراسان په تمکين ساحه کې الله رب العالمين چې خلافت ته تمکين ورکړی دی په دې کې الحمدلله په هر سیمه کې او په هر ساحه کې دینی مدارس جوړ شوي دي او ټول په مخ باندې روان دي په هغې کې مختلف پرمختګونه وخت په وخت کیږي د وړو مدارسو ترڅنګ دلته یو غټ معهد او یو غټې جامعې ته ضرورت و، نو په دغه اساس باندې کومه نوې مدرسه چې تاسې لیدلې ده، دغه مدرسه د دغه معهد یو بنیاد دی او اساس دی او ان شاءالله دا به په مخ ځي او په دې کې به د تر عالي دورې پورې د هرې څانګې نه متخصصین فارغېږي. شیخ صاحب په دغه نظامونو کې چې دی مدرسه او مکتب سره بېل دي که نه، مدرسه هم یوازې دیني علومو ته ځانګړي او لېسه او همداراز پوهنتونونه نو بیا بېلې بېلې برخې لري او تر ډېره عصري مضامینو ته ځانګړي. دلته خلافت په منهج کې یا نصاب کې کوم معیار دی چې دلته به دیني زده کړې او عصري زده کړې سره ګډې دي که څنګه؟ په دې ارتباط که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ او همداراز که راسره په دغه نوي نصاب په بشپړتیا وغږېږئ چې لله الحمد هغه هم تر ډېره بشپړ شوی دی نو مهرباني ډېره ضروري پوښتنه وه اصل کې د مستشرقینو چې کوم په خلکو باندې اسلام ګډوډ کول غواړي او د اسلام غلط تصور خلکو ته ورکول غواړي د هغوی یو فعالیت په اسلامي نړۍ کې دا و چې اسلامي تعلیمات یې د په اصطلاح عصري تعلیماتو نه جدا کړل او هغې ته یې بېل رنګ ورکړ او دې ته یې بېل رنګ ورکړ او دا د همغه اصل یوه یوه فرع ده چې دوی مذهب او دولت یا مذهب او ټولنه دا سره جدا کوي. نو تعلیمونه هم جدا کړه په دې خاطر چې په راتلونکي کې د تعلیم جدا کېدل د مذهب د ټولنیزو چارو نه د ایستلو لپاره یوه ذریعه ده نو مدارس یې بیخي خاص کړي وو او مکاتب یې بېل کړي وو او په مدارسو کې چې کوم د تواغیتو سره رسمي مدارس وو په هغه کې خو دیني مضامین بالکل خراب وو بېکاره وو د هغې نه استفاده نه کېدله او کوم چی مدارسو باندی کوشش علماو کړی او شخصی مدارسو نو په هغی کی به هغه د ضرورت وړ د زمانی د ضرورت وړ مضامین نه وضع شوی نو یو کس چی فارغیده نو هغه به په ټولنه کی خلکو یو قسم ګڼه چی دا په هیڅ باندی نه پوهیږی او دا د ټولنیز ژوند او د ټولنی د په اړه د پوهی نه وړاندی پاتی شوی دی نو اسلامی خلافت کی الحمدلله هر اړخ ته فکر شته دی او نظر شته نو کوم نصاب چی تکمیل شوی دی یا منهج چی تکمیل شوی دی په خلافت کی هغه د د لسم ټولګی پوری منهج مکمل پوره شوی دی چی په دی کی اول د ابتدایی دوری نه مخکی د ماشومانو د پاره چی پنځه کلن ماشوم به په یو کال کی د ریاض الاطفال په عنوان بانی خپلې روزنه اخلي چې دا د وړوکتون ورته وي او که د وړو ماشومانو روزنتون ورته وي په دې کې وخت یو کال دی او په دې کې ټول پنځه مضامین دي چې اول مضمون یې د الاسلام و دیننا په نامه باندې دی اسلام زموږ دین دی په دې کې د ماشوم ته په تدریج سره ورو ورو د اسلام معرفي ده د ماشوم په د سویې مطابق د پنځه کلن ماشوم په جبه او دویم مضمون په هغې کې اسلامي قصې او اناشید نظمونه دي چې په هغې کې د انبیاو واقعات د ماشومانو د طبیعت مطابق چې هغه جلب کی ترتیب شوي دي او دریم لغت عربي یو خط د پښتو او د عربي خط او د لغت عربي او د پښتو ځنې ابتدایي زده کړې چې دا هم د دې ماشوم د پنځه کلن ماشوم د فطرت او د هغه د ذهن سره برابر جوړ شوي دي او بل پکې ریاضیات دي چې دا ډېر د همدغه ماشوم د ذهنیت مطابق برابر شوي دي او بل د ماشوم د صحت د ساتنې په خاطر باندې د العلوم په عنوان باندې یو مضمون دی چې هغه د اصطلاح باندې ساینس سره تعلق لري چې بیخي هغه ابتدایي خبرې چې د ماشوم صحت څنګه وساتل شي د لاس مینځلو طریقه او د ماشوم د صفایي په باب په دې باب پکې معلومات جمع شوي دي نو دغه مواد په دې ریاض الاطفال کې تدریسیږي. ماشاءالله. د هغې نه وروسته بیا ابتدایي دوره شروع کیږي د ماشوم په شپږم شپږ کلنۍ کې چې په دې کې ابتدایي دوره ټوله پنځه کاله ده. پنځه صنفه لري. اولنی صنف چې په دې کې دی دې کې سپورت دی. شیخ صاحب دلته یوه پوښتنه کوم وبخښئ ستاسې خبره مې قطع کړې چې دغه یو صنف به یو کال دوام کوي که نه دا صنف به څومره وخت یې څومره دی یو کال به دوام کوي انشاءالله نو په دې کې ټول نهه مضامین دي په اولني صنف کې چې یو اعداد بدني یا سپورت په اصطلاح او دویم یو مضمون د حدیثو دی خط دی ریاضي ده او د صحت د ساتنې ابتدایي معلومات دي قرآن کریم دی لغت عربي ده او سیرت النبي دی او عقیدت المسلم په نامه باندې کتاب د دې لپاره ترتیب شوی دی ماشاءالله ډېر ښه بیا دا د لومړي صنف دی د اول صنف د وړکتون نه وروسته چې کوم صنف دی او دویم صنف بیا همدغه مضامین لري خو یو آداب شرعیه پکې اضافه کیږي. د آداب شرعیه کې څه شی دي؟ آداب شرعیه کې د ماشوم لپاره د ژوند آداب دي. ښه ښه ډېر ښه. مختلف آداب چې څنګه یو ماشوم خوراک وکړي، څنګه یو ماشوم څښاک وکړي. او څنګه په لاره باندې لاړ شي، د مشرانو ادب څنګه وساتي. د ټولنیز ژوند د تېرېدو هغه دیني جنبه ده په اصطلاح. دیني جنبه ده او بل په دې کې اخلاق او اخلاقي درسونه دي لکه رښتیا پېژندل او د سلام خورول او غیبت نه ځان ساتل او داسې نور، د ګاونډي حقوق او د چغلۍ بدي او داسې نور چې د ماشوم د ذهنیت مطابق په دې کې شرح شوی ده او وضاحت شوی دی ډېر ښه نو دویم صنف کې دغه یو مضمون اضافه کیږي نور همغه مضامین دي بیا دریم صنف کې همدغه مضامین دي خو کتاب ورته لږ مستوا ورته جګیږي په څلورم صنف کې بیا لغت عربۍ کې یو املا او قرائت او استیعاب او قواعد دا اضافه کیږي چې مخکې صرف یو مضمون دی د مفرداتو زده کړه ده خو په څلورم صنف کې بیا املا انشاء او قرات او استیعاب او قواعد دا ورسره ملګري کیږي او انګریزي پکې اضافه کیږي جغرافیه او تاریخ پکې اضافه کیږي ډېر ښه ماشه په پنځم صنف کې بیا همدغه مضامین دي چې کوم په څلورم کې دي خو مستوا یې جګوي د پنځم صنف یعنې د یو لس کلن ماشوم د سویې مطابق وي بیا د هغې نه وروسته متوسطه دوره شروع کیږي متوسطې دورې دپاره چې کوم نصاب ترتیب شوی دی لله الحمد نو په هغې کې دغه کوم چې په ابتدایه دوره کې مضامین دي دا پکې ټول شته خو بیولوژي پکې اضافه شوې ده او د کمپیوټر درسونه پکې اضافه کیږي او فزیک او کیمیا پکې اضافه کیږي او د فقه شریعه په عنوان باندې فقه پکې اضافه کیږي ډیر خمش او لغت عربی کې به دې کې صرف او نحو او ادب عربي علم ادب او نحو صرف اضافه کیږي نو دا زمونږ د متوسطې دورې د اول کال نصاب دی منهج دی په دویم کال باندې بیا همدغه کتابونه دي خو د دې مستوا لږه جګیږي د دولس کلن ماشوم د مستوا سره برابري د هغې نه وروسته بیا اعدادي صنفونه دي دوه کاله متوسطه ده د متوسطې نه وروسته بیا د علمي او شرعي اعداد په نامه باندې د عالي دورې دپاره د تیاری یو کورس دی چې دا هر یو دوه کاله دی اعداد شرعي او اعدادي علمي اعدادي شرعي اول صنف کې اصول فقه اضافه ده او سیاست شریعه پکې اضافه شوی دی او دارنګه په هغې کې قرآن او تفسیر دی او مصطلح الحدیث او علوم القرآن اصول تفسیر دا پکې اضافه کیږي او په دویم سینب کې بیا هم دغه مضامین دي مستوا یې جګیږي خو اعدادي علمي چې دی نو په هغې کې بیا همدغه مضامین دي لیکن دا د په دې کې بیا عصریاتو ته توجه ډېرې ځکه د اعدادي علمي نه بیا شاګرد ځي څنګه بیلیږي څنګه بیلیږي تخصص لپاره لوړو زده کړو کې انجینرۍ او ډاکټرۍ او طب او دې ته ځي او د اعداد شرعي نه بیا حقوقو ته او شریعتو ته او نورو ته ځي نو په دې خاطر باندې په اعدادي شرعي کې توجه شرعي علومو ته ډېری او په اعدادي علمي کې توجه عصري علومو ته ډېری نور مضامین یې ډېر فرق نه لري شیخ صاحب ډېره زیاته مننه د دغه نصاب په نورو اړخونو به انشاءالله یو مفصل بحث کوو دا خو یوازې تاسې په ډېر لنډیز سره اورېدونکو ته وروپېژندل او زما دې ورته دومره مینه راوسته چې کاش اوس ماشوم وی او له پیله دغه وړوکتون نه په دغه دغه نصاب کې شامل شوی وی او تر اخره مې لوستی وی دومره په اعلی سطح باندې برابر دی او په هر اړخیز ډول نو توجه ورته شوې ده شیخ صاحب دې ته راځو چې دا به یعنې په مدارسو کې یعنی بس یو مدرسه کې بدل وسل کیږي نو دا مکتب او خو مدرسه بیل نه چې هر شته موږ د مدرسې یادونه کو یعنی دغه حساب به کې تکمیلږي مخکې موږ د وضاحت وکړو چې زمونږ په اسلامي خلافت کې منهج دواړه علوم دا سره یو ځای کړي دي دا په دې خاطر باندې چې د دې وضاحت زه تاسو ته وکړم چې د زمونږ په شرعي علومو کې چې کوم عصري علومو ته ضرورت دی نو دا غ ضرورت په اساس باندې دا غ شرعي علومو د ضرورت په اساس باندې دا علم هم شرعي علم دی په حقیقت کې نو عصري علوم او شرعي علوم موږ سره نه بېلوو دا دا زمونږ یو علم دی لکه مثال په ډول یعنې که یو څوک فارغېږي نو هغه ډاکټر یې ورسره په خوا کې یو دیني عالم هم دیني عالم به وي ځکه انجینر یې او دیني عالم به هم وي او دیني عالم به وي بېشکه دغه کوم منهج چې جوړ شوی دی تر نهم صنفه پورې یا د ریاض الاطفال که ورسره جمع کې تر لسمه پورې دا ټول په لسو کالو کې دا تکمیلیږي او دا لازمي دی په خلافت کې یعنی هر فرد به تر دغه وخته پورې زده کړې لري هر ماشوم نوی ماشوم دا اختیاري نه دي دا لازمي دي او د لسم نه چې څوک فارغ شي نو دا به عالم هم وي او دا به په علوم عمومي چې کوم دي په هغې باندې به په ټولو واردي او د لسم نه ایسته به بیا تخصص اخلي. ډېر ښه. شیخ صاحب د دې لپاره نو څنګه همدغه استادان ورته روزل شوي تشکیلات برابر دي که څنګه که کار پرې روان دی انشاالله؟ د دې نصاب او د دې منهج د تدریس په خاطر باندې چې همدا په همدغه ترتیب باندې تدریس شي په کوم ترتیب باندې دا منهج جوړ شوی دی او دې ته نقشه جوړیږي تدریب څانګه یا د ټریننګ څانګه هغه په خپل فعالیت باندې بوخته ده د دې لپاره پالیسي جوړوي چې څنګه ترتیب سره د کوم ځای نه کار شروع کړي او څنګه استادان دې ته وروزي خو اوس فعلا چې کوم استادان مصروف دي په درسونو باندې انشاالله هغوی ته چې کله دا نصاب ور ورسېږي نو هغوی د دې استعداد لري انشاالله چې دا تدریس کړي ډېر ښه شیخ صاحب دای کې تر ډېره نو هغه د اورېدونکو واورېدل او د دغه تواغیتو او د دغه کفري نړۍ هغه ادعا چې خلافت د زده کړو خلاف دی او مکاتب باندې ښوونځي باندې نو لله الحمد دوی زړه به په دې اوبه څښلي چې خلافت په کوم معیار باندې نصاب تطبیقوي او کوم نصاب کوم ارزښتونه پالي لله الحمد دوی به په دې باندې پوره متیقن شوي پوه شوي وي خو تاسې په دې ارتباط څه زیاتونه کوئ چې خلافت لکه دا خلک چې کومې پروپاګنډۍ کوي کفري نړۍ ده او که د توغید دی او که رسنۍ دي د زده کړو د مخنیوي په بنیاد چې دوی کومې خبرې کوي او خلافت ته یې منسوبوي ستاسې زیاتونه په دې ارتباط څه نو په دې باب باندې خو ډېره واضحه خبره ده، نور د دې خلکو دا دروغو باندې باید د عوام مسلمانان پوه شي او په دې کې نور د دې په دروغو کې شک به به ډېره سادګي وي چې دې څومره دروغ وایي او څومره د دروغو پوره بوجۍ هړوي نو په دې کې زه تفصیل کول نه غواړم چې دا د دې دروغ دی او تاسې ته زه قناعت در کوم او خو ورونو ته دا وایم چې تاسې سره کومې اندېښنې دي؟ طالب العلمانو ورونو سره، علما، علمای کرامو سره، مشایخو سره کومې اندېښنې دي چې هلته به زموږ تعلیم خراب شي او هلته به زموږ راتلونکی خراب شي او دې اندېښنو تاسې په کورونو کېنولي یاستئ او یا یې خلافت ساحې ته د هجرت نه منع کړي یاستئ نو پیغام مې دا دی ورونو چې خلافت ته راشئ او دلته به انشاءالله ستاسې د مدرسینو به په تدریس تنده ماته شي او د شاګردانو د متعلمینو به په زده کړه باندې تنده ماته شي او لله الحمد په هغه سویه باندې به تاسې وروزل شئ چې په کومه سویه باندې ستاسې زړه غواړي او د اسلام تقاضا ده زمونږ د دین تقاضا ده او د دې امت د ژوندي کېدو تقاضا ده. نور د تواغیتو په سوري کې د تواغیتو د تسلط لاندې درسونه، تدریسونه او دا فعالیتونه، دعوتونه دا دومره مؤثر نه تمامیږي نو ټولو ته مې دعوت دا دی چې په تبلیغاتو باندې مه غولیږئ او یقینا چې په خلافت کې متخصصین ناست دي په نصاب باندې کار کوي الحمدلله مکمل نصاب ترتیب شوی دی او د نصاب لپاره تقسیم الاوقات جوړ شوی دی، درسي کلونه معلوم شوي دي، د کلونو حساب معلوم شوی دی، شروع درس، د درس پای او وختونه د درس، دا هر څه معلوم شوي دي په دومره منظم ډول باندې چې موږ شپاړس کاله مدارسو کې تېر کړي دي او په ښوونځیو کې هم تېر کړي دي او تدریسونه هم کړي دي. او تعلیمونه هم کړي دي تعلم هم کړی دی خو په داسې منهج موږ ته مخې ته نه دی راغلی او نه په دې ترتیب باندې منظم تدریس موږ مخې ته راغلی دی او نه داسې منظم نصاب مخې ته راغلی دی لله الحمد لکه څنګه چې د خلافت په سوري کې الله رب العالمین په موږ باندې پیرزو که او موږ ته راکه نو ټول ورونو ته مې دعوت دی چې راځئ د خلافت سوري ته راشئ او د الله رب العالمین د شریعت د سوري لاندې خپل دين ته خدمت وکړئ او دعوت وکړئ او تدريس وکړئ او درس وکړئ زده کړه وکړئ چې راتلونکی هم روښانه شي. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب الله دې اوږد عمر درکړي او الله مو په خپلو کارونو کې موفق او بریالي لره. قدرمنو اورېدونکو نو تاسې واورېدل چې. د نصاب په ارتباط مو خبرې اترې لنډې واورېدې او په دغه نصاب به انشاءالله یو هر اړخیز بحث برابروو هڅه به وکړو چې ستاسې ډېری پوښتنو ته به کې هم ځواب ووایو تاسو ته ستاسې د پوښتنو موږ سره د شریکېدو دپاره چې کومه لاره چاره ده انشاءالله هغه به هم برابره شي او یو تاسې خپلې پوښتنې هم موږ سره شریکې کړئ نو لله الحمد تاسې به انشاءالله په دې متیقن شوي یاستئ چې خلافت کوم ډول نصاب برابر کړی دی او دوی د څه لپاره کار کوي او دا نو هسې یو افوا ده یو ډله ده او که نه دا یو کامل او شامل نظام دی او الهي احکام دي په دې ارتباط نو انشاءالله تاسو ته پوره معلومات شوی دی اوس که د دغه نظام په خلاف څوک راپورته کېږي او څوک جنګ کوي نو د هغې جنګ چې دی د الله سره دی او الله جل جلاله خپل دښمنان نو په کومه طریقه چې وهي هغه تاسې پوهېږئ او تاسو ته دا معلومه شوې ده چې په ډېرو لوړو لوړو طاقتونو او ډېرو قوي او غښتلي ځواکونو سره د الله د دین د مقابلې لپاره دلته خلک راغلي دي په بېلابېلو نومونو خو بېرته الله شرمولي له دې ځایه واپس کړي دي که بیا آینده کې هم داسې چاره تکرار شي نو الله جل جلاله به ماتې ورکوي د دغه نظام سره د الله جل جلاله نصرت او مرسته ده بیا چې د یو بل داسې ځانګړي پروګرام سره ستاسې درانه خدمت ته راځو تر هغې مو بل عزال رب سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته